د هر قسمه اسلامي کیسټو لپاره زموږ د دکان پتا یاد درئ پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانۍ نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 44 8 پاک خیبر اسلامی کیسټ مرکز د قصفانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر چغې به وهلې یا محمد اخرج الینا اے محمد مونږ ته بهر روزه نو الله فرمای دیو نه پویږي کنه دیو به صبر په کار د صبر کړه وي ان الذين ينادونك یقینا غ خلق چې تا ته ناری وهي من وراء الحجرات د دې حجرو نه بهر ان جاءکم فاسق بنبأ کچر تراشی یو فاسق تاسو ته بنبأ په یو خبر فتبینو نو د خبر تحقیق کوئ تاسو نبا اصل کې ویل کېږي غټ خبر ته یو اهم خبر چې پاغه ساسرات مرتب کیږي یو وړو کې څه خبرې معمولی خبره چې د روزمره ژوند څه خبرې دي سړی وی کنه چې دا خلک دن بار ناشته دلته دنه په کور کې ناس ته و چې گاډه راغې ودرې درازي ورخېږي نو ردی اوس تحقیق ته حاجت نشته لې پلانې راغې پلانې لاړ یا بل څه خبرې دا عام چې کم خبرې دي د دې خبره نه ده خبره د کم اهم خبره ده چې په دې کاروایی وشي نو نتیجه په مرتب کیږي غټه نتیجه مرتب کیږي د دې خبر تحقیق کوي دا را روانه جمله خپل د دې دلیل ان تصيبوا قوما بجهاله چې تاسو به ورسوي یو قوم ته څه تکلیف په ناخبرۍ کې او چې په ناخبرۍ کې تکلیف ورسوي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نو وبګرځي تاسو په هغه څه چې تاسو کړی خپېمانه تاسو په خپېمانه یې بیا د دې آیت په اړه کې بعضي تفاسیرو کې دا خبره هم ده چې ولید ابن عقبه یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قبيله ته لګلو چې دا غوی نه زکات غي اسلام قبول کړو او هغه نه زکات غستو لپاره یو وخت مقرر او رسول الله دی اولېګ د د چرته په خوا د سره دښمنی پاتې شوی و او بیا ختم شوی مو خو دې چلته ورخکار شو هغه کلی ته هغه خلک راجم شو ځکه هغه ته وخت معلومه چې رسول الله نماینده به راځي د زکات غستو لپاره په دې ورځ د استقبال تیاری وکوله د دا خیالو چې لکه داخله کم ما د پر راجم شوی د مغه زړه بدل رانه اخلي دی واپس راغی د لارې نه او خبر را ورسو یا رسول الله هغه خلک خو مرتد شوی دي د زکات نه انکار کړي دي او زما د قتل منسوبه جوړ کړي و دا خبره چې را ورسره نو صحابه کرام هم غوسه شو ان قریب دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې پس یو سریه لګلی وی چې د دیو سره جنگ وکړي کوم دی وخت کې دا غوي سردار حارث راورسید او وی ویل چې یا رسول الله مونږ ته خو هیڅ استاد استاد راو نه رسید او مونږ تیاریم کړی و مونږ مرتد شویم نه یو مونږ هغه سي په اسلام قائم یو مونږ ته خصوص نه دی راغلی پته چې ولګی دا نو خبر صحیح نه خو دې ځکه خلک وای دا د ولید ابن عقبه په باره کې نازل دی نو چې دا دغه په باره کې نازل دی نو خو صحابي دی نو دلته بیا الله فرمای ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کچرته یو فاسق راشي نو کداغه په باره کې نو هغه ته خو فاسق بیا ویل شي نعوذ بالله نو بیا د دې لپاره به جوابونه کول غواړي نو د تفسیرونو پاڼې به ډکیږي خو دې خبرې ته حاجت څه نشته دی چې دا آیت د ولید ابن عقبه په باره کې نه نازل شوی آیت یو مسلمه قانون او یو قاعده نازله شوې ده خدا خبره صادق راغله په دغه واقع باندې هم نور خبره عموما داسي چې څوک د څه خبرونه راوړي غلط نو عموما داسي چې هغه خو یو فاسق سړی ځکه غلط خبر راوړي او حکم د دغه سړي تحقیق وکړي یو صادق سړی چې راشن دا خبر خلک فورا ومني چې خبر هم دي سیده خو چون کې د دې حکم مصداق دا واقع هم وګرځیدا او شان نزولم دې توای ما صدقت علیه الايه چې کوم ځکه آیت صادق راشنم دغه د پارش مارل کیږي نور دا د دې صحابي په باره کې نازل شوی نه دی خو دلته چې کوم دا خاص یو اشکال چې دا ختم شو قانون دا شو چې کلم تاسو تر یو اهم خبر راشي نو اول دا غي تحقیق وکړه ذکر تحقیق نه بغیر دا ته ډیر کار چې داسې شوی دي سو خبر را ورسي هغه پلاني خوستار ورل ته په ټوپک باندې وشته دي او زخمی پروت دی یا به مړی یا به ژوندې او د دلته ورشو په نه خبرو خلکو باندې ډز شروع کوي وجني لږ ساعت پس چې ګوري ورور خر روغ رمټ کور ته راننوت هلکه چرته یې زه ټیک ټاک مې څه خبره نشته دی اوس به ستومانه څوک یو تکلیف بچا ته یي د پښتو متل دی خلک وایي وای چې چا درته وی چې غوږ در نسپی ویوړ نو پس په سیمنډې مو اول او دا خپل غوږ خو ګوره کنه چې شته کنه چې پرشتیا وړې ده کنه چا دروغ ویل دي نو چې کلم خبر را ورسی نو که څه حادثه شوی نو غباسیم شوی اوس ستا د بیا وسلې کېدو خو څه حاجت نشته دی لږ ونې حوصله وکړه لږ ونې تحقیق یې وکړه تپوس یې وکړه نو کېدای شي داسې یو قوم ته ستا د لاسه به ضرر ورسي چې هغه به هغوی جرم به نه کړی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین نو تاسو به په خپل کار په خپل بیا ستومانه یې خدا چې یو کار وشي هغه واپس نه راځي بیا کنه هغه نقصان خو شوی دی د نقصان نه به بچ شي وعلمو او دې ځکه بیا خبره بل وکړه وعلم او پوشي ان فيكم رسول الله چې پتا سو کې د الله پیغمبر موجود دی دغه واقعیا کې چې کوم دا خبره شو چې صحابه کرام با زور لګولیو چې کاروایی دی وشي نو کپرس که رسول د دیو خبره منلې وې نو څه بشویو لو یطیعکم فی کثیر من الامر کده اتابداری کړې وې په ډیرو کارونو کې ستاسو لعنتم نو تاسو په مشکل کې پریوتی وي ولكن الله حبب اليكم الايمان لیکن الله محبوب ګرځو تاسو ته ایمان وزينه في قلوبكم او تاسو په ژوند کې خیسته کو ایمان د صحابه کرامو د فضیلت بیان دی او دې ځکه فرمایي کچرته دا پیغمبر تاسو تابعداري شروع کی د پیغمبر سره خو حق ور سره دی نو دا حق به تاسو تابعداري کوي نه چې حق به تاسو تابع قران کریم کې یو بل ځای کې فرمایي ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض کچرته حق د خلکو د خواهشاتو تابع شي نو د ازمکه او اسمان به ټول درهم برهم شي دا ټول نظام به ګډ وډ شي نه ټول خلک به د حق تابع کیږي نه دا چې حق به د خلکو تابع کیږي د صحابه کرامو صفات چې بیانېږي نو خلک کله کله وایي کنه په صحابه کرام کې خو څه خلک غټ غټ علما وو حضرت عبد الله ابن مسعود دی او ابن عباس دی ابی ابن کعب دی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده نو ولدا نور صحابه علما نو دا یو یو صحابي یو یو صحابي ډیر لوی عالم هر صحابي ادنا نه ادنا صحابي دا غسر دومره علم ورسره چې دا زمونږ د ټول دنیا د علم را جمع شي نو دا ادنا صحابي علم ته نرسي دا غي وجه دا و چې قران علم خو دغه ده کنه قران او حدیث او سیرت دغه علم دی دا ټول بنیاد دی ردی لپاره قران دا وی په مخ کې نازلې ده او دا آیت د نزول زیم ورته معلومه وخم ورته معلومه ورزم ورته معلومه سنت صاحب سنت په خپل موجود دی او اقوال او اعمال ټول په خپل سترګو ویني او په غوګونو اوري او سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوي مخې ته جوړ شوی دی دا ټول ژوند د دې مخې ته تیر شوی دی نو ته علم ستوي کله کوي کنه ټول صحابه علما نه وو دا ټول علما وو ډېر لوی علما وو دا ډېر دانشمن ډېر خيار او ډیر عقل من خلکو نو څوک دا نشي ویلې نن سبا یو سړی را پاسي یو جاهل سړی او د علم کارونه شروع کی وی ول ټول صحابه علما اوس ټول صحابه علما او البته په صحابه کې بیا مرتبه د بعض علماو ډیر اوچته و ډیر اوچته و د دې سلورو کسانو مرتبه په ټول صحابه کرامو کې د قران د تفسیر په حواله باندې یو ډیر لوی مقام وو که چرته دوه ډلې د مؤمنانو نه په خپل منځ کې په جنگ شي په جګړه شي نو څه به کوئ فاصلحوا بینهما نو د دیو په منځ کې صلح وکړي اصلاح وکړي داسې نه دوه ډلې په جګړه شوي او تاسو ته خاموش تماشایان جوړ شي خاموش تماشایان تماشایي بم نه جوړيږي او کله کله موږ به بيزي ساتلې چې واړو نو چرته بالکان په جګړه شو بيزو ملګری چې سمره وو چې دوه په جګړه شو نو موږ به تر خپل نکونه ترنګول کنه دې مطلب به ودارې چې په دې جګړه نورم تیزيږي نو تاسو به نکونه نه ترنګوي بلکې راپاوسي فاصلحوا بينهما زر زر تاسو ذمہ داری ده چې جګړه درنه مخ کې نشي نور زیات نشي بس اصلاح وکړي صلح وکړي د دې په منځ کې او بیا قانون دی فإن بغت احداهما على الاخرى کچرته یوی زیاته وکړو په بل ډله باندې فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله نو تاسو وجنګيږي د هغه ډلې سره چې هغه زیاته کړې ده تر دې چې واپس شي حکم د الله ته دا جنگ جنگ داسې واز نه تر ټوپک راخلي خو هر ځای ته وګوري کله دې ټول یو کله دی یو علاقه ده یا محله ده او په دې محله کې دوه کسان په جګړه شي ورانه جوړ شي او دا محلي والا ټول را پاسي او د دې اصول حقي خصول هغه ونه کی پوښ دا یو په زیاتی باندې دی دا ټول د یو خلاف ودرېږي نو دا یو کس بخپل مجبوریږي د دې ټول خلکو مقابله ته نشي تیارې دی دا الله چل خود لري ټول را یو شي د خلاف ودرېږي نو کپرس کې جنگي نو جنگ ور سره وکي که په سوق سپېړ نو دې کې مسعود رګي دي مظلوم سره چې ظالم د ظلم نه بنشي او د الله حکم ته غاړه کړي او بیا فإن فاءت نو کدا ډله واپس شوله فاصلحوا بينهما بالعدل نو د دې په منځ کې اصلاح وکي په انصاف باندې واقسطوا او عدل کوي انصاف وکي یعنی داسې نه ده چې صلح دې ته نه وي چې دواړه خاموش که بس په هر څه طریقه چې راضي کړل دې ته صلح نه وي صلح چې ته عادل کړی دا سي نه چې د یو سره د ظلم کړی دی نو د ظلم په نتیجه کې چې تا یو دباو کو نو د دې دباو نتیجه خنه راخیږي نو عدل دی چې حق حقدار ته مرسیږي سید کچ لو کچ دو باندې مسول حقيږي خو چې په لوی پیمانه باندې تا ظلم نه کړی بلکې هر حقدار تخپل حق مرسی په انصاف باندې صلح وکړي او اقسطو او عدل کوي انصاف کوي ان الله يحب المقسطين یقینا الله انصاف کوونکي خوخي د دې سره بل دفعه انما المؤمنون اخوه یقینا مؤمنان په خپل منځ کې رونه رونه دي فاصلحوا بين اخويكم متاسو اصلاح وکړي د خپل رونو په منځ کې ان دا رونه دي کنه نو چې دوه رونه په جنگ شي نو نور رونه خو جنگ نور نه تیزي نور بلکې هغه زر زر را پاسي او اصلاح کوي واتقوا الله ويرګي د الله نه لعلكم ترحمون دې د پاره چې پتا سو باندې رحم وشي نو ښکارا خبره ده کدا الله رحم غواړي نو اصلاح وکي پوران باندې او پوران والا خلق باندې الله غضب راځي ځکه فرمایي مخکې ما تاسو ته حدیث لستیو چې د مؤمن د پاره دا حلال ندي چې د درې ورځو نه زیات د چا سره اوران پاتې کی پاغه خلق باندې الله قهر راځي غضب راځي د الله رحمت بنشي کم چې په خپل منځ کې په یو بل باندې رحمت بند کی په خپل منځ کې بل سره خبرې او همدردي بند کی دا الله رحم په دې خلکو باندې بند شي واتقوا الله لعلکم ترحمون دا زمون د قوم بدقسمتی ده ده چې مونږ ورورولي تر برولي ګرځولې ده دوه رونه نو دا غوي بچي په خپل منځ کې په کار خدای چې دا رونه نو دا تر بوران شي او بیا د دیو سره لګ نورم چې تر برولي زیات شنو بیا د دشمنان شي نو ستا او زما د مشرانو توتو مې مې پاتې شوی اسی دا توتو او مې مې خبر دا توتو مې مې محاورم د دینه جوړه شوی دا یو وی وی ته ته یو زه زه یم نو بس زما حیثیت زما او ستا غستانو توتو او مې مې او جنگي ګوبه نو ستا توتو مې مې او کشران بیا دشمنان شي بیا پکې قتلونه وشي نو بیا په پنځم پښت یا شپږم او یا لسم باندې بس ستا نوسي یو بل سره صلح کوي خدا ستا نوم به وته یادي همدا به وای زمونږ پاغه پلاني نیکه دی لعنتی چې مونږ ته دښمنی پرېخې و نو خپل اولاد ته دښمنی پرې خودل هیڅ عقل مندی نه ده خپل اولاد ته توري او ټوپک پرې خودل هیڅ عقل مندی نه ده خپل اولاد ته محبت پرې خودل پاغوي احسان دی تاسو د خپل اولاد په کار د چې محسنین جوړ شي دا نه چې دا غوي دشمنان جوړ شي هغه ته تربورولي پرې خودل دشمنی پرې خودل د یو بل سره ډله بازی پرې خودل او زیدونه او حسدونه پرې خودل دا هیڅ کمال نه دی عقل مند انسان چرته مغه نه دی چې خپل اولاد ته دشمنی پرې دی خپل اولاد ته بغضونه او حسدونه پرې دی بلکې عقل مند پلار او عقل مند نکاغه دی چې خپل بچو تر ورولي محبت او مینه پرې دی دا ټول داسې اوساتی په دې وطن کې د خاندانونو نشته چې تر اوسه پورې ته د هغوی کور ته ورشې نو د یو ورور بچي او د بل به ونه پېژنې چې د دغه پکې کوم دي او د بل هغه کوم دي داسې خپل خاندان ساتلی همدغه طریقه ده ځکه دا رونه رونه دي انما المؤمنون اخوه مؤمنان رونه رونه دي په کار ده چې د قرآن د زده کړې نه پس زمونږ ټولې ورادې ختم شي مونږ یو بل ته ورتر غاړه وځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دوو کسانو په منځ کې چې ورانه راشي نو پدې کې بهترین کس او بهترین اجر والا غ کس دی چې هغه په سلام کې وړم بیواله وکړو په بل باندې سلام واچو او مخ کې شو په نو اجر دوي وړ مونږ وایو کنه مال برازي زمانه به معافي غواړي نه دا الله په نس بهترین غ کس دی چې هغه په سلام کې وړم بیواله وکړو کور ته ورل ورغه او په لاله کې ملاو شو ور مخ شو ورته ورتر غاړه وزه دستا په کور باندې الله رحمت بن شوه شیطان خوشاله دی دا تاسو چې دا وران ختم کړي دا دشمنی ختم کړي یو بل تور تر غاړه وځي په سلام کې وړم بیواله وکي شیطان به خپشي او الله به خوشاله شي نو چې الله خوشاله شي نو دا الله رحمتونه برازي لعلکم ترحمون او چې شیطان خوشاله او الله خپي نو بیا به د الله غضب راځي نو په هغه کور باندې چرتم د الله رحم ناراضي چې پاره کې دوه کسان دورونه یو بل سره خبرې نه کوي او دو زنانه د یو بل سره خبرې نه کوي د خواخ او د نګور را نه کله او کله د ګیند په خپل منځ کې ورانه ده او کله د خويند ورانه ده کله د بنو کې د یوریانو ورانه ده او یو بل خلاف لګي چې یو باسي او یو بل باندې الزامات هم لګي یو بل سره دا پوره دا کور د الله د رحمتونو مرکز چرتم نه ګرځي بلکې خواخیانې نګیندې خويندې ورونه پلار او زوی دغه شان دا څومره رښتې چې په یو کور کې دي په یو خاندان کې دي دا د نیکۍ رښتې د محبت نډکې رښتې جوړې کړي په یو بل باندې دا کوم چې قران کریم سوره حجرات مونږ ته وسخایي دا رورولي به قائم څنګه پاتې کیږي چل راته خایي نو په دې طریقه باندې خپل رورولي وساتي هر څوک خپل ذمہ داری او پیژنې پلارم خپل ذمہ داری او پیژنې زامنم خپل ذمہ داری او پیژنې خواخ دې خپل ذمہ داری او پیژنې سخر دې خپل ذمہ داری او پیژنې او نګور دې او زوم دې خپل ذمہ داری او پیژنې نو پلار پلار دی او زوی زوی دی په پلار باندې د زوی حقونه دي او په زوی باندې د پلار حقونه دي په رور باندې د رور حقونه دي د سخر په زوم باندې حق دی او د سخر په نګور باندې حق دی د خواخي په خپل نګور باندې حق دی خدا حقونه په ځای کې مونږ پریدو او مونږ ټول خپل ذمہ دارو ته متوجي شو د نګور کدی ته متوجي شي چې دا خواخي زما مور ده او د دې حیثیت هم د مور دی او کله کله خپل مورم ګور ته قار شو خپشیته او ډېر بد ردی ورته وای خو لور بیا هم لوري هیڅ بدګماني نه پیدا کیږي نن ګورم دا مور وګڼي او مورم دا ګور خپل لور وګڼي دا ستاده بچی په وجه تا ته ناست لکه ستا بچی نه وي دا پردی خزه بړوستا کر راغلی نه و نو دا ستاده لور په شان دي د لورم کله ستا نه فرمانیو کی تا غوسه کی نو ته دې دومره نه خپه کېږي نو دغه شان دیو محبت په ځکه جوړ شي هغه یو خواخي و چرته خپل انګور ته قار شوی و او ډیر بد ردی ورته ویل نو چا ورته ویلو چې ګوره تم ګور وی هغه تا ته خپل وخت یاد نه دی او ستا خواخي به تا ته قاریده او ته به خپوي ګلی به کولی نو ته وس رایات کا هغه وخت کنه تم دې خپل انګور ته لکه مقاریګه ناغه ورته وی زما د خوارې او د بدقسمتي بسوي چې نګورو مونږ خواخې می خراب و او چې خواخې شو موږ من ګور خراب ده بس یې زړه رغټه بد قسمت ما دا یعنی خ رویه نه ده خ سلوک هر هر انسان چې په کم منصب باندې دی د پلار منصب ځان لم یو محترم دی د صغر منصب ځان له یو محترم د ورور منصب ځان له یو محترم د تر منصب د ماما منصب د خورئی منصب هر سړی د خپل منصب حق ادا کوي نو په خپل به ټوله مسله واره شي واتقوا الله لعلكم ترحمون او بیا پنځم قانون ام د دې د پاره چې دا ورورولي به څنګه پاتې کیږي تاسو ول د آیتونو ترجمه واورئ بیا په یو حدیث کې د دې یو تشریح چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده فرمای یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا یسخر قوم من قوم مسخری دی نه کوي یو قوم د قوم نه مراد سړی دی نارینه په نور سړو پوري عسا ان یکونو خیرا منهم قریب ده چې دیو دا پچا پورې چټوکې کوي د دې ټوکو کوونکو نه هغه خلک ډیر بهتري د الله په نس چې په چا پورې ټوکی کیږي نو د الله په ولی پورې او د الله په دوستانو پورې به ټوکی وکي تا ته به پته نه او د الله دشمنی به در پسر شي ولا نساء من نساء او نه د خزي ټوکی کوي په نورو خزو پورې عسى ان يكن خيرا منهن کې دی شي دا بعید نه ده چې هغه زنانه چې په هغه پورې ټوکی کیږي د دې ټوکو کوونکو زنانو نه ډېری بهتري د الله په نسبت تاسو ته څه پته ده چې د الله په نس مقام د چا اوچت دی دلته خلک یو خبره کوي وې دا الله په ارزه کې خو د نارینه ذکر کړو خزم مراد حکم ټول ته یو شان کړی دی دلته خزي جدا ذکر کړی دي سړی په سړو پر ټوکې نه کوي او خزي دی په خزو پورې نه کوي وې دا ځکه چې دا مرض په خزو کې زیات دی دا ټوکې مسخري خزي ډېری کوي نو دا ځکه الله جدا ذکر کړی دی غلط تفسیر دی چې دی وی کوي او غلط عقلا هم غلط دی خزو ته خدای ډېر مقنه ملاويږي ځکه مسخري په خپل کور کې مور او لور په یو بل پورې مسخري نه کوي دا ال کېږي چې بهر نورې زنانه ملاو شي یو بل سره او بیا غو یول خبري وشي ضروری خبري وشي داغه نه پس دیو ته موقع ملاویږي نو مسخري شروع کنه زنانو ته خدا موقع ډو ملاویږي نه دلته درس ترازیم مونږ بار بار وته اعلان کوج ګورې غلی شي خبري بنه کوي او په کورونو کې هم چرته په میاش دو میاش کې بس زمونږ زنانه وځي اکثر چرته هسپتال ته چروان شي نه جوړ شي نو خوشاله وي زره کور خو بلک بهر هوا هوا خوري خو به وشي کنه نو زنانو ته خړو دا موقع نه ملاويږي او کلم چې دا موقع ملاو شي نو یا د هسپتال په انتظارګاه کې دوه درې ښځې میلاو شي کله چرته په غم خادې کې یو بل سره میلاو شي نو د دې واغه ضروری خبرې دومره دی یو بل سره چاغه لګ وخی ګنټه یا نیمه ګنټه یا لس منټه دی نو هغه ضروری خبرې نه ختميږي نو دغه ټیم کې هغه خپل خبرې کچرته زر زر کوي یو بل سره نو دغه ټیم کوله مونږ اجازه نه ورکو مونږ دا ګور غټ دروغ سړي و یا غدار چې دوه خزي په یو ځای کې ناست یو دا خاموش کینی یعنی وی خزي خاموش نشي کې ناشته یعنی دا په میاش پس او دو میاش پس او شپږ میاش پس یو ځای شي بیا مرده د خبرو کولو اجازه نه ورکي خبره خدان دا خو سړی دی چې دته په جمعات کې د ناستي مسخره کوي په کور کې مسخره کوي په حجره کې مسخره کوي په بازار کې مسخره کوي سحر هم لګیا دی ماخام هم لګیا دی او ماسپخین هم لګیا دی او د دې ماحول دی زنانه ډو دینه خبر نه وي دا خبره صحیح نه ده دلته دا جدا ذکر الله ولې کړی دا بل وجه ده او هغه وجه ده دا چې په دې ذکر الله فرمایي سړی دی سړی دی په سړو پورې مسخره نه کوي او خزي دی په خزو پورې مسخره نه کوي دا ځکه چې د خزو د سړو مخلوط مجلس الله د مخ کې نه بند کړی دی د زنانو د نارینو اختلاط د سره ممنوع دی نو مسخره ته هړ نوبت نشي رسیدي بعض خلک دا وایي کنه وایي ځکه په سړی به په سړو پورې ټوکې نه کوي مسخري به نه کوي او خزي به په خزو پورې نه کوي نو که سړی په خزو پورې مسخري کوي یا خزي په سړو پورې کوي بیا به جایز دي لکه خو د دې بنیادی خبرې نه چې هغه نه خبر چې د زنانو او د نارینو مخلوط مجلسونه اسلام بند کړی دي یو ځای بنه کې نه هیڅ حاجت نشته دی ته دا جدا د اسلام یو حکم دی نو مسخره ته نوبت نه رسی د سر د دې حکم ډو ضرورت نشته چې مسخره مکوئ یو ځای کې ناستل یو ځای مخلوط مجلس ته سره منه دی نو مسخره ته خبره ده او ضرورت نشته دې خبرو چې مسخره مکوي او بیا فرمایي ولا تلمزوا انفسکم بل خبره الزامات ملګوي په خپل ځانونو په خپل ځان خو څوک الزام نه لګي بهتان نه لګي دا چې ته په بل باندې بهتان لګي په بل الزام لګي گویا په خپل ځان دی ولګاو ځکه د دې په جواب کې تا ته څه خواله خو ناراضي کنه تا باندې به الزام لګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل چې د ټولو نه لوی ګناه ده چې سړی خپل مور او پلار ته کنزلو کی چا وی رسول الله موږ خپل مور او پلار ته چړتم کنزل نکو فرمایي کوي وسنګ کوي سړی کنزل یسب ابا الرجل فیسب اباه ويسب امه فيسب امه د د بل پلار ته کنزل وکي نو هغه د پلار ته کنزل وکي د د بل مور ته کنزل وکړي نو هغه د دم مور ته کنزل وکړي نو ګویا دا په خپل د خپل پلار ته مور ته کنزل وکړه ځکه چې کم کار الله حرام کړی دا هغه کارم حرام دی خداغي سبب جوړیدلم حرام دی داغي سبب جوړیدلم حرام دی د دیو جن په ځان الزام ملګوي پښتانه یو متل کوي وای ته زما ور مه وه په ګوته نو زه به ستا ور نه وهم په لته ته زما ور له ګوته را خلاصې زه به له ستاغې نه بیا لته را خلاصوم نو خو د دې سبب خو به ته جوړ شوی د دې خرابې نو الزامات ملګوي په یو بل باندې ولا تنابزوا بالالقاب او تاسو یو بل ته غلط نمونه موای نمونه مبدلوي نمونګه کله کله نمونه بدل کو غلط نمونه کیدو او کله صحیح نوم وران کو او صحیح نوم څنګه ورانو لري خار خلک چې کله نوم وراني نو دا سړی نوم پریدي او د الله چې کوم نوم هغه وران کی نو دی عبدالکریم ته کریمه وي عبدالرحیم ته رحیمه وي دا تاسو خیال کړئ ټولم د قشن نمونه وران کړی دی او دا د سی چې هغه خپلم خپلم ځانته هغه سړی خپلم ځانته بیا دغه نوم وای داس داسې وران شي ډیر ناکاره شهرت دی د سشي الفسوق د نافرمانی بعد الايمان رسته د ایمان نه یعنی د ایمان دراوړو نه مخکي یو کافر سړی له خدا زیب ور کوي چې هغه غلط نمونه کیدی خلکو ته خو د ایمان دراوړو نه پس په نافرمانی کې شهرت حاصلول ډیر بدکار دی کله کله بعض سړي شهرت حاصل کړوي د نمونه خګ دي الکه دلم نوم کېدل کېدل خلکو خان دي دی بلن دی وی نمونه ډیر خګ دی نو په نافرمانی کې تا شهرت حاصل کړی دی بعض شړې په کنزلو کې شهرت حاصل کړی سپیشلیسټ دی او ډیر په دې خوشاله ای الله فرمای بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ډیر ناکاره شهرت د چل ایمان نه پستا په ګناه کې حاصل کړی دی و بل لم یتوب او چا چې توبه و نوستله فاولائک هم الظالمون نو دغه خلق ظالمان دي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اجتنبو کثیرا من الظن ځان بچ کړئ د ډیرو ګمانونو نه ان بعض الظن اسم یقینا ډیر ګمان نه بعضی د ګمانونو نه هغه ګناه ده نو خه ګمان ثواب دی د الله په باره کې خه ګمان د رسول په باره کې خه ګمان د اسلام او د دین په باره کې خه ګمان د مؤمنانو په باره کې خه ګمان دا ثواب دی او بدګماني ساتل دا ګناه ده تا یو څه شد چا څه شر لیدل نه دی او خامخه په هغه نسبت ګماني ساتي چې دا خسړې نه دی او دا ګمان دسی زمو یو ملګری نو هغه بل کس ور ملګری راغی هغه ورته وایي د بدګماني تاسو څه خبرو دا بدګماني څنګه پیدا شي دا سره خپل ځان څه سوچو کی او خپل ځان له نظریه قائم کی دا سره د سیده هغه ورته وایي وې زه دا محسوسومه د تاسو د وکړي په خبره به پوم نشي وې زه دا محسوسوم چې ته دا محسوسه چې زه دا محسوسوم چې ته خسړې نه نه هغه ورته وی چې سبه زه خو ستاسو په خبرم پوه نه شوم دا زما د دې دومره احساس تاسو څنګه احساس وکړو او بیا دا چې ستاسو دغه احساس زه احساس کوم د دې متا احساس کړی دی دا څه شي دا زما باره کې تارای قائم کړم ما ته خو د سره د جملې په مطلب نه پوهیږم دی شنو ځان اوساتې بغیر د دې تاسو ته خبره لیدلی چې خرابي ده پکې او که په یو سړی کې 99% خرابي ده یو فیصد خوبیشته ده امکان ده 99% د خرابې ده دا یو فیصد خوبي باندې خګومان ساته خګومان ساته په مؤمنانو باندې خګومان کول د ثواب کار دی او بغیر د وسوجنه بدګماني کول دا د شیطان عمل دی شیطان په دې باندې زموږ د ټولو تعلقات خرابوي دا مکوي ولا تجسسو او تجسس مکوي تجسس عیبونه لټولو ته وایي چې عیبونه راخکاره کې یو لټول دي د عیبونو را پیدا کول بیا عیبونه خلکو تخکاره کول دا پردي رازونه مخکاره کوي او تجسس مکوي څه ضرورت راشي نو د ضرورت مطابق یو حکومت تم کله ضرورت راشي چې د دې تحقیقو کې چیرې دا کاروایی سره وانه ده خو هسې به سه ادارې جوړول او د ټولو خلکو په پټو رازونو ورپسې کېدل دې اجازه نشته دی دومره اجازه خو دی چې کم کم ځای کې څومره ضرورت ته دا غي تحقیق دی وشي او تاسو د یو بل عیبونه مرخ کار کو یو په عیبونو مور پسې کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د نور خلکو په عیبونو ورپسې شي نو الله د د په عیبونو ورپسې شي او د چا په عیبونو چې الله ورپسې شي نو په خپل کور کې به رسوا کی او هغه څنګه داسې کارونه به درنه وشي چې پر خپل کور کې د ښځې او د بچو په مخ کې به سترګې نشي غړولی الله چې څوک بې عزته کول وغواړي عزت اغوستل وغواړي نو هیڅ ورته ګران نه دي او څوک چې د چا عیبونه نور خلکو عیبونه پټي نور خلکو عیبونه نو الله د دې عیبونه پټ کی بیا د قیامت پر ورځ باغ عیبونه د پټ کی چې ښکار کول به دې خنه غني یو سړی وي الله د قیامت پر ورځ راولي او به درې خپل مخ ته او ورته به وای پلانی تا ته یاد دی دا کار دی کړی او دا دی کړی او دا دی کړی دی به یاو زما رب ما ته یاد دی پته دراته الله بو تو فرمای تا ته دام یاد دی ما پتا ونه په دنیا کې پردا چولې و او استاد عیبونه ما نو ښکار کړی خلکو ته دی وی او رب پته دراته زه زما بنده نن مم ستا ټول عیبونه پټ کړل او زه جنت ته لاړ شم دا ولی تا به د خلکو په عیبونو باندې پردې اچولې ته خلق رسوا کول نه خلق د شرمول نه نو څوک چې په خپل مؤمن رور باندې پرده واچي من ستر اخیه ستره الله یوم القیامه ټول محشر به جمعي دی به پکې الله رسوا کی نو په خپل عیبونه باندې که پر دې چول غواړو نو په کار د چې مونږ د خلکو عیبونه پټ کو او د دې سره بیا فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت مکوي د یو بل غیبت څه توای ذکر کا اخاک بما یکره د خپل رور داسې ذکر کول غایبانه چاغه بدګنی دا هر خبره چې ده یو سړی وي زباغه سوي ما چې هغه پاغه کې ورپکی کنه فرمایي کدا پکی دغه خو غیبت ده که پکی نه نو خو الزام دی بیا خو بوختان ته ولګو خو دا غینم ډیر لوی جرم دی غیبت هم دغه چې دا غلطي ورپکی ده خو غایبانه مو بیانوه او بنیادی تور دا دی د بوزدل خلکو کار د بیغیرت خلکو کار مخامخ نشي ویل سړی ته خبره نو لګي پټ خبرې کوي او غیبت دا چې یو خبره پټه ده یو شی پټ دی او ته دا هغه بدی بیانې یو دې ته غیبت نه وایي چې یو خرابي راخکاره شوې ده ټوله معاشره تباہ کړه او ته وایې چې بس څه خبرې بنه کې دا خو غیبت دی کاغه اسلام آباد ته پاسړي پسې رسیدل نه او مخامخ دی ورته نه ویلي نو دلته به خبرې نه کې اگر کدا ټوله دنیا ورانه شي ورسره خراب شو او ټوله معاشره اخلاقی طور او صحت اور څه خراب شو خو ته بغیر نه کې دې ته نه وای چې خرابي راخکاره شو نو په کار ستا خبره بیا راخکاره شي او خرابي راخکاره نه ده او بغیر د څه پیدې نه بغیر د څه ضرورت نه ته لګیای بیانې او د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي تاسو مفلس پیژنې غریب سړی موږ ته دیوالیه وایو صحابه کرام ویغه څوک چې درهم او دینار وسره نه چې موږ یې مفلس ته نو فرمای نه دغه نه دی مفلس زما د امت هغه انسان دی چې د قیامت پر ورځ یو لوی پیټه د نیکو راوړي او فیصله به کیږي چې جنتی دی په دې کې به د محشر نه یو کس را پاسي دته د د غیبت کړو بل برا پاسي دی وهله او دته غلط نوم ویل او دا څومره خرابې چې بیان شو دا خلک برا پاسي نو فیصله به وشي دا څومره غیبت چې کړه دومره نیکی دل ور کوي بل را پاسي دلم ور کوي بل را پاسې د خو کارم په دنیا کې دغه کړی دی دا ټول بدیو ته ورکړ شي درې وینه توی کړي و دی وهله او په د پوری خندا کړي دا ټول خلک په دې کې ودا نیکی د ختم شي فرشته سوال کې وسو سره سو کن الله به حکم کوي وس دا چې کم خلک پاتې دي د دې ګناهونو را لې او دل ورکوي نو چې دا ټول ختم شي نو د دې نیکونه لوی پیټه د ګناهونو په سر کې او جهنم ته روان شي تاسو چرته لسی او خيار سره لیدلې ده چې د ورځې مزدوري کړي سلور 1500 روپۍ ګټلي او بیا چې څوک دښمنی کنه نه لګي وسره ما خام داغه دروازه وټکی چې دا 1500 روپۍ مانن ګټلي دا تواله دا چې د سو خيار بم چرته نه لیدلې نو دې د چا چې غیبت کیږي ستا قبول شوی نیکه هغه تخپل لاړې اتوماتیکلی یو سیستم دی لاړې هغه ته نو دا ساري په یو خوب بنو د سونه کړی دی غسل کړی دی بیا منځونه کړی دی او ماسپخینه کاروبار او تفریخ دی منځله تللی یو بیا د تراغله درس دی ویلې دی او قران ته څلورو 15 غنټه وخت ور کړی دی دا ټول نه کوي خو د ماسوتن د ود کېدونه مخکې مخکې خپل دشمن ته حواله کړي غیبت خلک داغه چا کې دی لګي وسره نو چا سره ستان نه لګي نو تاغه تخپل نیکي استور کی حسن بصری رحم الله ته وسړی راغی وی ګورته ډیر ډیر لوی عالم او تا زما غیبت کړه زه خبر شوې ما هغه ورته زو رکشه وی زه تا کار نکوم تلا زما په نس دومره محترم نه جوړ شوې چې زه خپل ټول نیکی تعالی درکم نه درکم داس دې سودا ته نه وته یار ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ايا خو خي په تاسو کې یو کس اياكل لحم اخيه ميتا چې د خپل مړ رور غوخي وخوري دا خو خي فکرهتموه نو دا خو تاسو بد ګڼئ واتقوا الله او دا الله نه ویریږئ ان الله تواب الرحیم یقینا الله توبه قبلونکی او مهربان دی خو دې ځای کې یو حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې ټولو جامع دی مختصر پس کولونو کې ماشومان تم یاد دی خو تاسو نن لاغې لګ په وسی نظر سره ورته وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتا يحب لاخيه ما يحب لنفسه آیتونه تاسو واوریدل کنه پورا اوس دا مختصره تشریح دی حدیث واوري فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو کې تر هغه وخت پورې څوک پورا مؤمن نشي جوړې دی تر سوچ د خپل رور د پاره هغه څوخ نه کی کم چې ځان د پاره خوخی واستاسو چې خیال وکړي هر یو سره د ځان د پاره څوخی زر ځان د پاره څخه کوم تاسو څخه کوی هر یو کس یو ماشومم یو زنانه یو ماشوم سوچو کی په دې موقع باندې ځان د پاره څخه کوم دا سو خوخی چې زماري سوق بیزتیو کی نه زخه کوم نه تاسو خوخوي نو د بلم بیزتی مکوه دا سو خوخی چې ماته لري سوق کنزلو کی بلتم کنزل مکوه په دې مجلس کې دا سوکم نه خوخی چې دا ټول خلک دراجم شو ما د یو مسخره جوړ کی او خان دي دي راپورې دا چا خوخه نه وي نو ته د بل نه مسخره ما جوړه وکنه چې ستاره ځان د پاره دا شي نه دی خوخ تا ته سو غلط نوم وای نو قار درځي نو بل تم غلط نوم موایا ستا عیبونه څوک بیان کړو څنګه قار درځي او دا کله کله کیږي کنه مثلا زه چرته د بل زره دیر نه راغلی یم او دلته مېلمه یم او دا تاسو ټول ناس یې او ډېر په احترام باندې او په قدر باندې او په خپل کلی کې سعیبونه دي څه خرابې دي چې ما کې را پکې دي خو زما کلیوالو ته معلوم دي کنه زه حیات آباد خلکو ته خو نه دي معلوم او زه دلته ناشته مریضه کې چې مکاته راځي چې خو زما گاونډي دي رکلی دلته راغلي دي ناشته دی وخت اوس زما پرړه کې بس ارمان پیدا کیږي تاسو کله خپل ځان جایزه تاسو والے کنم د څه معاملې راشي په یو ځای کې هغه ارمان بدای کنه چې د اجي سه به خبري خلکو ته ونه کړی چرته چې دلته خدای ډېر لوی عالم جوړ شوی دی دومره خسره دی خدا خو د کې خدا خرابې ده دادی پکې دادی پکې هغه خبرې شته ما ته معلومې دي هغه ته معلومې دي خو دا زړه غواړي کنه چیرې دوست دې ټیم کې دا رازونه فاش نکړي دا یې آوټ نکړي دا یو جذبه چې پیدا کیږي پرړه کې ام دقه سي په هر ځای کې چې یې ځان د غبل په ځای وګڼه نو چې ته ځان د پاره څه خوخه نو بل د پاره مخه خوخه پرې کورونو کې پرې کلو کې ارزه کې زما زنانه چې بهر ته وځي په لار باندې رواني زما د خو جرت چا په بد نظر وته ونکته دا غي احترام وشوي بے قدری و نشوي بے احترامي و نشوي د خپل زنانه د پاره د خپل خور د پاره د لور د پاره د خزي د پاره د مور د دغه خوخه ده دا بار چې کوم نور زنانه راوتی نو دا هم د چا خور ده د چا لور ده د چا مور ده نو دغه څه وګڼه چې څنګه دا ست خپل زنانه دي یو سړی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وای زما زنا ته جوړ شوې ده زنا کول غواړم خبره ډیره غلطه خبره و صحابه کرام دا څه غوسه شو چې کله چې سړی وਹੀ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په وکړو خداغه په لیواز نو مونږ ته یو راهنمایي راکړه او ډیره خبره ناشنا هغه چې څنګه سخت کړو نو د دینه زیات سخت خبره واسه د هغه لپاره ورته فرمایي فلانی که څوک ستاد لور یا ستاد خور یا ستاد خزي سره بدکاری کولو غواړي نو سدي خیال دی اصل چې دا خبره ورن دا رنگ تور شو زیړ شو سور شو د غصې نه رنگونه بدلیدل وی نه یا رسول دا سم خبره ده چې دا دغه غوسه وکړه او ناراضګي اظهار وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي نو هغه خوبم د چا خوري کنه د چا بلوري د چا بخزي سو خو به کنه دا څه چې د چا سره تا اراده کړې ده نو د خپل ځان د پاره چې دا شې سره ته غوسه شوې نو هغه بل بم په دې دغه څه غوسه کیږي کنه هغه سره پورن پوښتو توبه وستله دغه شان زما مال دی د خپل مال زما سره خوخ دی دا زما د کور کې قالین خور شوی دی دا سب خور شوی دی زما خپل دی په پیسو مې اغوستی دی په کور کې دی زه د دې څنګه خیال ساتم نو دغه شان خیال چې بل چا اغوستی د هغې هم دغسې خیال وساته که د بل چا د مال د بل چا دکان دی د بل چا سامان دی د بل چا جامې دی لباس دی یو ناشنا ونې خبره تاسو ته کوم چې سړی په لکه په باریکۍ باندې پوه شي یو کس ځان سره خپل تولیه مغستی و د بل چا غسل خانه ته ورننه وته د غسل کولو د پاره یا د اودس د پاره نو څنګه چې اودس وکړو په خپل تولیه باندې لاسونه مخ وچکړل او بیا هغه په وګه واپس کې خو دغه کور والا چې کوم تولیه و د غسل خانه غیر او چې دغه باغی خپې و چکړي یعنی دا اوس یو خپل د خپل ځان د پاره ډیر معمولی غونه یو ډیر اسانه ونی خبره ښکاری خو دا د غرویه د رویه غ فرق چې د خپل ځان د پاره څه خوخه نو مغه د بل د پاره خوخه نو ایمان نا مکمل دی چې دا نشوي اسه تاسو دا وای زموږ سره څوک واده خلافیو کې قار راضی کنه راضی د بل سره واده خلافی مکوه مونږ ته څوک دروغ وای قار راضی کنه راضی بل سره دروغ معامله مکوه زموږ په امانت کې څوک خیانت وکي نو لقار راضی کنه راضی ما ته څوک نقصان ورسي زما دیوال څوک خراب کی زما د پټی پوله څوک خراب کی نو ما ته قار راضی کنه راضی زما څوک غیبت وکي زما څوک بدخوایي وکي زما عزت خراب کی چرته یو ځکه ما باندې الزام ولګي دا ټولې خبرې نو تاسو دا وایي د یو حدیث کې د اسلام چې کوم مطلوب معاشره ده دا یو زبردست شکل جوړ کړی شوی دی موږ ته هغه معاشره چې خلک پکې د یو بل غیبت نه کوي، یو بل پورې ټوکې نه کوي، مسخرې به نه کوي، یو بل سره وعده خلافي به نه کوي، دروغ به نه وایي، کنځل به نه کوي، د یو بل د خور او د مور او د لور به قدر کوي او احترام به کوي، بې احترامي به نه کوي، په بد نظر به نه ګوري، یو بل له به دوکه نه ورکوي، دا ټولې خبرې چې راجمع شي، تاسو وایئ د جنت معاشره ده که نه ده بیا؟ اسلام ته دغه معاشره مطلوب ده زمونږ نه اسلام چې کومه مطالبه کړې ده دا ضرور ولې د اخوت او د محبت د یو بل سره د خیر خوا جوړېدو هغه چې د یو بدن په شان جوړ شي هغه دغه تصور دی چې اسلام زمونږ نه غواړي د لا يؤمن احدكم زم دا حدیث په کار دی چې په لوی لوی غټ غټ لیکلو باندې ولیکل شو هر سړی په خپل کور کې ولګي او ګوري ورته او په دې باندې روزانه عمل کوي روزانه نو زموږ ټول ژوند بیا به اسلامي ژوند دی او الله ته محبوب معاشره هم دغه معاشره ده فرمای واتقوا الله ان الله تواب الرحیم دا وم قانون دی د اتحاد او د اتفاق او د محبت او د اخوت او د الله په نسبانه د بهتري فرمای یا ایها الناس اے خلق انا خلقناکم من ذکر و انثى مونږ تاسو پیدا کړي یې د یو نارینه او د یو زنانه نه وجعلناکم شعوبا وقبائل او تاسو مونږ جوړ کړي یې قبیلې او قومونه دا ګوره الله فرمایي دا قومونه او قبيله ما جوړی کړی دي خو د څه لپاره لتعارفو چې تاسو یو بل سره تعارف وکړي یو بل پیژنې دا عبد الله دی هغه عبد الله دی نو کوم عبد الله افریدی عبد الله نو پته ولګي سره او پیژند شو هغه نه دی تاسو زره سیدونه لیکي یو بل سره معاهده لیکي نو څوک تور دی که سپین دی هر څنګه چې دی څوک پښتون دی که پنجابی دی څوک سندی دی که بلوچی دی او څوک عرب دی که عجم دی هیڅ بهتري او فضیلت نشته دی فضیلت کده نو دا هغه چا دی چې د هغه سره تقوا او ایمان ورسره دی ابو لهب سره دا ټول فضایل ورسره د دنیا دا خوبه او د بلال سره دا یو خوب هم نه وه خو ابو لهب جهنمی دی او بلال جنتی دی نو که په قوم او رنگ او نسل او قبیله باندې او جب باندې او په وطن باندې څوک جنت ته تللی شوی نو ابو لهب به تللی او بلال به نه تللی خو بلال ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بلال دا ته څه عمل کې ځکه د معراج په شپه چې ځان لا جنت ته بوتلم نو ما د ځان نه مخکې ستا د پړو کړه پاورېده خو د ابو لهب باره کې نو صحیح ایمان هم نه دی راوړی صحیح ایمان څه ته وایي فرمایي قالت الاعراب آمنا ویلیو اعراب دیهاتیانو چې موږ ایمان راوړی دی قل ورته ووایه لم تؤمنو تاسو ایمان نه دی راوړی ولیکن قولو لیکن ووایه اسلمنا چې موږ بس ظاهری اسلام قبول کړي ظاهری اطاعت هم قبول کړي دی ولما يدخل الايمان في قلوبكم او تر اوسه پورې لا نه داخل شوی ایمان ستاسو په زړونو کې وان تطيعوا الله ورسوله او که تاسو اطاعت وکړو د الله او د هغه د رسول لا یلتکم من اعمالکم شیئا نو کم بنک تاسو د عملونو نو تاسو د ثواب نه است شي ان الله غفور رحیم انما المؤمنون الذين امنوا یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان راوړل په الله باندې او دغه پر رسول باندې حقيقي مؤمنان صادقان مؤمنان څوک دي چې ایمان راوړل په الله او دغه پر رسول ثم لم يرتابوا به هیڅ شک نه کړي وجاهدوا باموالهم وانفسهم او به په خپل مالونو باندې جهاد کړی دی او په خپل نفسونو باندې جهاد کړی دی اولئک هم الصادقون دغه خلک رښتینی مؤمنان دي په خپل ایمان کې قل ورته وایا اتعلمون الله بدینکم آیا تاسو الله ته د خپل دین اطلاع ورکوي دیو به وی ګوره مون بغیر د جنگ نه ایمان راوړی او دې پلانې پلانې قبيله خو تاسو سره جنگ کړو به ایمان راوړی دی او مونږ صحیح مؤمنان یو فرمای قل ورته وایا لا تمنو علی اسلامکم فما بن احسان د خپل اسلام مخه جوړي بل الله یمن علیکم بلکې الله احسان کوي پتا سبحانه ان هداکم للایمان چې تاسو ته د ایمان طرف ته هدایت کړی دی ان کنتم صادقین که تاسو یې رښتینی ان الله يعلم یقینا الله پوهیږي غیب السماوات والارض په پټو سيزونو د اسمانونو د ځمکې والله بصير بما تعملون او الله خبردار دی لیدون کې دا غسه چې تاسو یې کوي الله مینش سوره قاف مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې 50 نمبر ده او په ترتیب د نزول کې 34 نمبر ده سلور درشم د سوره المرسلات نفس نازل شوه ده او په دې صورت کې بیان د آخرت ده د اثبات د آخرت قاف والقرآن المجید او قسم دیوی زما په قرآن چاغه لوی مرتبه والا دی بزرگ مرتبه والا دی بل عجبو بلکې دیو تعجب کړي دی د دې خبرې نه ان جاءهم منذر منهم دا چې راغلی دی دیو ته یو يرون کې هم د دیو د جنس نه چې دیوی خپې جنې نو وویل کافرانو چې دا خو یو شی دی ناشنا، اذا متنا آیا کله چې مړه شو مونږ وکنا ترابا او مونږ خاورې شو، ذلک رجع بعید دا واپس کېدل خو ډېر د عقل نه لرې خبره ده، قد علمنا حالان کې مونږ ته پته ده ما تنقص الارض منهم چې څه کمی د دیو نه ځمکه وعندنا کتاب حفیظ او زموږ سره کتاب دی محفوظ یعنی لوح محفوظ کې دا هر څه نوټ شوی دی بل کذبوا بالحق بلکې دیو تکذیب کړی دی د حق یعنی د قران کله چې راغلی دی دیو ته فهم فی امر مریج نو دیو په یو معامله کې دی چې هغه شکمنه معامله ده یعنی په الجن کې پراته دي افلم ينظروا الى السماء آیا نګوري دیو اسمان ته فوقهم د پاسه د دیو نه کیف بنیناها چې څنګه موږ دلره جوړ کړی دی وزیناها او خسته کړی دی موږ دلره وما لها من فروج او نشته د دې لپاره هیڅ چاودل یعنی چاودونه پکې نشته شقوق او رخنه نشته دی والارض مددناها او د ازمکه مونږه خوره کړې ده او القینا فیها رواسیه او درولې دي مونږ په دې کې غرونه او زرغون کړې دي مونږ په دې کې من کل زوج بهیج د هر قسم خوشنما نبات نباتات تبصرتن دا د سترګو کولا وهلو د پاره دی و ذکر او نصیحت در سبق ورکولو د پاره لكل عبد منیب د پاره د هغه بنده چې هغه رجوع کوي الله ته یې هغه نظر لګي او نصیحت اخلي او نازل کړي د موږ د اسمان نه مبارک یو به نو زرغون کړي د موږ په دې سره جنات باغونه وحب الحسوید او دانی د ریبل شو پسلونو حسوید د حساد نه دی ریبلو ته وایي د ریبل شو فصلونو دانې والنخل او کجوره باسقات بلند بالا ان ډیره اوچته دنګونه لها طلع النضید د دې د پاره میوه ده نضید چې هغه په یو بل د پاسه ده داسې میوه ده چې هغه یو بل د پاسه لګیدلې ده یعنی دسی ګنګو چې دی چې دانې ټوله په یو بل د پاسه دي رزق للعباد دا بندوبست د رزق د لپاره د بندگانو واحیینا او ژوند کو مونږ په دې سره ژوند کړي د مونږ په دې سره په باران سره بل د تم میتا هغه کله مړ یعنی وچ زمکه کذالک الخروج ام دقرنګ راوتل دستاسو د قبرونو نه کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړو د دین مخکې قوم د نوح واصحاب الرس او کوی والا او سمود او سمودیان او عادیان او فرعون او رونو د لوط علی السلام او خاوندانو د زنګل زنګل والا د شعیب علی السلام قوم دی او قوم د تبع کل کذب الرسل د ټولو د پیغمبرانو تکذیب کړو په حق وعید نو چسپان شو په دیو باندې هغه وعده د عذاب زماین عذاب پراغه افعینا بالخلق الاول ایستل شو موږ په جوړم بنزل پیدا کول باندې بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دیو په شک کې دي د نوې ځل پیدا کولونه ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دی موږ انسان ونعلم او موږ په هیګو ما پاغه سره نه توسوس به نفسو چې وسوسه غرزیده تر د نفس او موږ نږدې یو دته من حبل الورید نو څنګه چې د حوالات نه خلک را روباسي پولیس والا یو وته کړی چولی روان کړی یو بل دا فایل راغستی د معاملې ټول ریکارډ ورسره هم د قشن بدیو راځي فرمایي د وجاءت سکرت الموت بالحق او راوستو سلګو د زن کدن سختو د زن کدن بالحق حق لرا یعنی مرګ حق حقیقت شو ورته دیوتا نو ستا نظر نن ډیر زیات تیز دی ته هر څه وینې وقال قرینه او به وایي هغه فرشته کوم چې د سره ملګری د ذمه دار فرشته هاذا ما لدی عتید دا کس چې کوم ما ته حواله وو یعنی دا کوم چې زما په ذمہ واری کې وو عتید د تیار دی د حساب د پاره یعنی د اعمال د اعمالو کتاب حاضر دی گواهان حاضر دي پیغمبر گواهی د پاره موجود فرشتي موجوده د دان دامونه ټول موجود دي دا زمکه چې په کومه ده ګرځیدل ټول هر څه موجود دي کیس مکمل دی د د فیصلې د پاره تیار دی هاذا مال دیعتید الله بو فرمایي القیا القیا وګرځوي وګرځوي تکرار دی په دې لپس کې وغورځوئ وغورځوئ فی جهنم په جهنم کې کل کفار عنید د دې زید اخوته هغه اسباب بیانېږي په دې سو آیتونو کې چې کم جهنم ته غورځول والدي نو هغه یو څه وغورځوي وغورځوي جهنم ته سوق کل کفار دا یو هر غټ کافر کټه کافر یو دویم عنید عنادک عناد کوونکې ضدی سړی چې خو ته پته و بیا هم ضد کړی دی درې مناع للخير د خیر منع کوونکې نو مال منع کوونکې مال نه خرج کوونکې او د خیر نه مراد عام د نیکی چې څومره کارونه دي چې د نیکی کارونه منع کوي د بدی کارونو لري واج ور کوي او د نیکی چې څومره کارونه کیږي د پاغي کې رکاوټونه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي ان دا د حق د پاره او د نیکی د کارونو د پاره لوی پرابلمټیک سره و معتدن سلورم صفت د جهنميانو معتدن چې د حد نه تجاوز کوونکې او مریب پنځم صفت چې د شک کوونکې او خلکو لره په شک کې اچونکې او د اسلام نه شپږم الذي جعل مع الله الها اخر هغه کس چې د الله سره نور خدایان نیولیو نور معبودان جوړ کړو دا وی خبره به منلې دا غوی قوانین به منل او دا الله قانون او دا الله حکمونه نه منل فالقياه في العذاب الشديد نور وی غرزوي ور وی غرزوي په سخت عذاب کې چې هغه د جهنم اور دی خبره به شیطان لاړ شي چې دا ټول جرم خود شیطانو نو چې شیطان باندې دی الزام ورواړی نو د شیطان بیان تاسو واورئ هغه به وای قال قرینه او به وای هغه ملګری د دین شیطان هغه شیطان چې د سره مقررو هغه به وای ربنا ای زمونږ رب ما اطغیته دا ما نو گمراه کړي ولکن کان فی ضلال بعید لیکن د پخپل پخکارا گمراهی کې پروتو د دې جملې د قران کریم نور آیتونو تاسو ورېدلې دي د خپل گمراهو ما نه دی گمراه کړي د خپل گمراهو نو دا ما څه کړی دي نو قران کریم چې څومره آیتونه بیان کړي د ټولو خلاصه دا ده چې دی وایي چې ما نه دی گمراه کړي لیکن دی په خپل گمراهو او اصل خبره وې دا وا چې دی وو په خپل گمراه خود ته داسې لار پکار وا اغه لار اغه طریقه او اغه چل چې د پاغي کې پورا مسلمانم پاتشي او د نغټ او پوره کافر هم پاتې شي یعنی دن نه د خ کټه کافر وسیږي او په ظاهر مکمل مسلمان پاتې شي نو دل دا چل نه ورتلو نو ما وته دا چل خو دلو دا د ماډریټ اسلام تصور ما ور کړو نو ظاهری لباس ټول مزیدار خد سید او د مسلمان او د ټول صفات د اسلام او د مسلمان او د نخ غټ کافر بس د قچل ورته ما خو دلو ما نه دی گمراه کړي په حقیقت کې د پخپله گمراه الله بو فرمایي قال لا تختصموا لدي ابو الله جګړه مکوې زما مخې ته جګړه مکوي وقد قدمت اليكم بالوعيد او ما مخک در لګلی تاسو ته دا وعید یعنی د دې انجام بد د ما خبر کړی وي ما يبدل القول لدي نه بدلیږي وینا زما سره ان زما سره فیصله نه بدلیږي زما فیصله نه بدلیږي دا ولی نه بدلیږي فیصله دا هغه چا بدلیږي چې زیاتې تشوي ظلم ته شوی چرته څه غلطی ته شوی کمه پاتې شوی نو الله فرمای زما فیصله ځکه نه بدلیږي چې د انصاف فیصله دي وما انا بظلام للعبید او نیم ز ظلم کوونکې په خپل بندگانو یوم نقول لجهنم فدغه ورځ بو وایو مون جهنم ته هل امتلأت آیت ډک شي وتقول او دې به جواب راکي هل من مزید آیا نور سوکشته نور شته یا خدای چې جهنم ډیر زیات غوسه لري دوی چې نورم شته او یادار چې جهنم ډک شوی دی د ډکېدو نه پسو چې نورم لاشته دی یعنی جهنم یا خو ډیر زیات غوسه دی کافرانو ته نو کوی چې نو راوای چوا چې وې سوزوم او یادا یعنی څنګه چې د دیو د جنت ته تلو فیصله وشي نو بس جنت به نږدې کړی شي دا به د زمونږ د دنیا د عدالتونو په شانتی نه چې عدالت نن ملزم بری کی نو خپل خپلوان سبا سار وختي جیل ته ورسي چې سبا سړی را خلاص کی را پرې دی وي وې صبرو کې لا په پر ورک پاتې دی کاغذي کاروایله سلور شپږ ورځې بلګي نو کله به کې میاشم بیا ولګي دلته به فورن جنت ور دې ذکر شي او ورته به ویل شي هاذا ما توعدون دا هغه څه چې تاسو سره وعده کړه لکل اواب حفیظ د پاره د هر اواب رجوع کوونکی او حفاظت کوونکی د حدود د الله من خشی الرحمن بالغیب هغه څوک چې یریږي د رحمان نه په غیب باندې او راتلو کې نراشي د قلب منیب د قلب مخلص سره ادخلوها بالسلام نن وزید سره د سلامتی نه ذالک یوم الخلود دا ورځ د همیشوالی ده لهم ما یشاؤون فیها د دوی د پاره غسل چې د دوی غواړي په دې جنت کې او زموږ سره مزید نعمت هم دي ان د دوی د اجر نه او د دوی د غوښتو نه زیات زموږ سره خپل نعمت دي چې به ورکو وکم اهلکنا قبلهم او سمره هلاک کړي دي موږ د دوی نه مخکې من قرن نور قومونه هم اشد منهم بطشن چې هغه د دوی نه ډیر زیات طاقت والو فنقبو فی البلاد نو هغه چاڼ کړیو ټول ملکونه یعنی هر وطن ته رسیدلی هل مم محیس آیا ست د پنازې بیا مونته ان فی ذلک لذکرا یقینا پدې کې نصیحت دی لمن کان له قلب داغه د چا د پاره چې خپل زړی یعنی عقلی ولا او القى السمع وهو شهید او یا که خپل عقل نه نو غوږ کې دی خبره په حاضر دماغي سره واوري او یقینا پیدا کړو موږ اسمانو نو زمکه وغه سجده دي دوړو په مینس کې دي په سته ایام پشپګ ورځو کې و ما مسنا من لغوب او نه دی رسېدلی موږ ته هېڅ څه ستړیوالی په دې کې فاصبر نو صبر کوه په هغه څه باندې چې دوی وایي او تسبیح بیانوه سره د حمد د رب خپل مخکې د خطو د انور نه او مخکې د پریوتو د انور نه او د شپې هم تسبیح بیانوه و ادبار السجود او د سجدو نه پسم یعنی د منظور نه پسم د الله تسبیح بیانوه واستمع او غوږ کې دا یوم ینادی المنادی من مکان قریب په دغه ورځ چې आवाज کوونکې به आवाज وکي د یو نږدې ځای نه یوم یسمعون الصیحه په دغه ورځ چې دوی به اوري دا چغه بالحق ټیک ټیک یعنی دا بس غپ نه پرشتیا به دا وازي ذالک یوم الخروج انا نحن نحيي ونميت یقینا مونږ ژوند کول کوم مړ کول کوم مونږ ته واپس دي دیو دا یوم تشقق الارض عنهم سراعا په دغه ورځ بزمکه وچو د دیو نظر زر ذالک حشر علینا یسیر دا را جمع کول په ما باندې ډیر آسان دي نحن اعلم بما یقولون مونږ پوهیږو په هغه څه باندې دی وایي او نه ته په دی باندې جبر کوونکې فذكر بالقران من يخاف وعيد نو نصيحت ورکته په دې قران هغه څوک چې یریږي د تنبیه زمانہ